زینت او سینګار مختصرا ولولو لباس او جامه پر انسانانو باندې د الله سبحانه و تعالی د لوري نه یو لوی نعمت دی الله سبحانه و تعالی فرمایي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اې د آدم اولاده یقینا چې تاسو ته مې داسې لباس تر ولېږو چې بدن مو پټوي او د ښایست وسیله ده یعنی دا هم د ستاسو ستر پټونکی او هم دا د بل خانه لباس او زینت دی د مسلمان خور لپاره د هر رنګ لباس اغوستل جایز دي په شرط دی چې د حجاب شرایط پکې موجود وي یو اسراب شهرت او کبر دا پکې نه وي د حجاب شرطونه مو مخکې د حجاب په احکامو کې ولوستل هغه دا چې ټول بدن ورباندې پټ وي او دا چې تنګ او نیری نه وي او دریم دا چې دا چسب نه وي یا نیری نه وي ځکه چې په دې کې ډېر سخت وعید رغلی په حدیث شریف کې رغلی چې مخکې مو هم دې مطلب ته اشاره کړې وه ونساء کاسیات عاریات او هغه ښځې چې هغه د جامو با وجود بربنډې وي یعنې تنګې یا نری جامې اغوندي نو دا ښځې به لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحها دوی به جنت ته نه داخلیږي تر هغه چې د دې عمل نه توبه ونه باسي او د جنت بوی به هم ونه ویني دوی نو په دې اړه ډېر وعید رغلی او دا چې د نارینه سره به مشابهت نه وي د مسلمانې خور په جامع کې او بل دا چې اسراف په پکې نه وي د مود او پیشن پیروي او په لباس کې اسراف کول چې یوه جوړه جامې لا زړې شوې نه وي هغه پرېږدي نورې جامې کوي او یا د جامو په اخیستلو کې له توسط څخه کار نه اخلي اسراف کوي فالمبسوط کې راغلي دي په جامو او لباس کې نه اسراف کول داسې چې ورباندې مشهور شي او نه هم دومره کمی چې دومره خراب وي چې خلک ګوته ورته ونیسي بلکې د کارونو غوره او ست و خیر امور او ستها او بل دا چې شهرت او کبر دا به پکې نه وي د شهرت لپاره ډول ډول جامع اغوستل او د ناتوانو او فقیرانو خلکو د زړونو داغول په دې اړه سخت وعید رغلی دی. په حدیث شریف کې رغلي، من لبس ثوب الشهرة فی الدنیا البسه الله ثوب مذلة یوم القیامه. یعنی څوک چې په دنیا کې د شهرت لباس اغوندي الله سبحانه و تعالی به د قیامت په ورځ د ذلت جامې ور واغوندي. مناوی رحمه الله ویایي د شهرت له جامو څخه مطلب هغه جامې دي چې کبر غرور او ابتخار ورباندې کوي او د نورو خلکو نه ځان لوړ ګڼي او د نورو خلکو زړونه ورباندې داغوي د فقیرانو د مسکینانو د ناتوانو خلکو او بل د ښځو لپاره د پتلون اغوستل د ښځو لخوا د پتلون او د نارینه بوټونو او نورو نارینه شیانو استعمال د حرام دی ځکه چې د پتلون څخه د ښځې د بدن حجم او بل دا چې دا دا څرګندي او بل دا چې دا د نارینه و سور مشابهت دی لعن رسول الله صلی الله علیه آله وسلم متشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال یعنی رسول صلی الله علیه آله وسلم لعنت ویلی په هغه نارینه و باندې چې د ښځې مشابهت کوي او په هغو ښځو باندې لعنت ویلی دی چې هغه د نارینه سره مشابهت کوي په جامو اغوستلو او یا د نارینه و پشان ځان جوړوي او فتوای اللجنه الدائمه او فتوای النسائیه دا لیکي چې د ښځو لپاره د پتلون اغوستل جواز نه لري که څه هم د ښځو په منځ کې وي که څه هم د خپل خاوند په وړاندې وي ځکه چې دا د نارینه و سره مشابهت کول دي او بل د ښځو لپاره د لوړو بوټونو اغوستل د ښځو لپاره د لوړو بوټونو اغوستل دا جواز نه لري الموسوعه الفقهیه اسلامی په صفحه یو سلو پنځه اتیا کې لیکي چې په څلورو وجو باندې د لوړو بوټونو اغوستل د مسلمانې خور د پاره دا جواز نه لري اول لما فيه من تشبه بالکافرات ځکه چې په دوی کې تشبه د کافرانو ښځو سره ده دا لباس واضح دی چې د کافرانو د غرب لباس د مسلمانانو ترغلی ولما فيه من الكبر والعجب په دې کې کبر دی او افتخار دی ولې ما فيه من تبرج او په دې کې به حجابي او د ځان ښودل دي ولې ما فيه من خطر والضرر على الجسم بسبب عدم اعتدال الجسم اسا اثناء المشي او بل د بدن د پاره ضرر دی خطر دی ځکه چې د تګ په وخت کې اعتدال د بدن دا صحیح نه وي امکان د دې شه چې سړی کې وښویي امکان د دې شته چې پښه کې واوړي او څلورم بحث د زیورات زینت او سنگار دی د ښځې د پاره د سرو زرو د سپینو زرو زیورات لکه ګوتې ده لښتۍ دي او عامل دی غړکی ده د دې اچول ټول ورته حلال دي جناب رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دی حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی و اهل للاناث یعنی زما د امت په نارینه و باندې د ابریشم او د طلایی زیوراتو د سرو زرو د زیوراتو دا د نارینه او د پاره حرام او د ښځو د پاره دا حلال دي مګر په شرط دی چې دغه زیورات به نامحرمو خلکو ته نه ښیي، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، او د ښځو د پاره د غوږونو سوري کول دا جایز دي او که نه، د ښځو د پاره د غوږونو سوري کول او په هغې کې د لښتیو اچول دا جایز دي. د بخاری او مسلم حدیث شریف د ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و وسلم د بلال رضی الله تعالی عنه سره د جماع څخه بهر شو او ګمان یې وکړ چې ښځو به د هغوی وعظ او ارشاد نه وي اروېدلی نو هغوی ته یې وعظ وکړ او هغوی ته یې د صدقې ورکولو امر وکړ ښځو د لښتیو او ګوتیو په ایستلو شروع وکړه او بلال رضی الله تعالی عنه هغه په خپله لمن کې جمع کول یعنې د صحابیه بیبیانو په وخت کې د لښتیو اچول وو او د لښتیو د پاره دوی غوږونه سوري کول او فتایای دارالعلوم دوبند د شامی باب الحذر والاباحه صفحه اووه ویشت په حواله لیکي چې په چارګل سره د ښځو سینګار کول دا جایز دي یا د چارګل یا میخک لپاره د پوزې سوري کول دا جایز دي او بل بحث چې دی هغه د فطري سنت دی د فطرت سنت د فطرت سنت عبارت لی له ختنه یعنی سنت کول د نامه لاندې او د تخرګونو د ویښتانو خریل او د بریتونو لنډول او د نوکانو پرې کول دي ده ته دې پطرت سنت ویایي. د نوکانو په پرې کولو کې پاکي او ښکلا حال دا چې په پرېښودلو کې د څیرونکو حیواناتو او کافرانو سره مشابهت دی همدارنګه د پیلیتۍ کثافت او میکروبونو د جمع کېدلو سبب هم ګرځي او بیخونو ته د اوبو د رسېدلو مانع ګرځي له بده مرغه ځینې مسلمانې ښځې د کافرانو ښځو نه په پټو سترګو تقلید کړی او د دیني سنتو سره د نه بلدتیا له امله یې د نوکانو د اوږدو پرېښودلو اقدام کړی. داسې کول د سنتو خلاف عمل دی. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي، فمن رغب عن سنتي فلیس منا څوک چې زما د سنتو نه مخ اړوي، هغه له ما څخه نه دی او بل په دې کار کې د کافرانو او د چارپایانو سره مشابهت دی. نو داسې کول د مسلمانې ښځې د پاره مناسب کار نه دی او نه هم دا د فطرت سلیمه غوښتنه ده بلکې دا د فطرت خلاف کار دی همداشان د تخرګ د ویښتان او تر رمه لاندې ویښتان لرې کول دا د ښځو لپاره سنت دي لکه په پورته حدیث شریف کې چې ذکر شول غوره دا ده چې په هره اونۍ کې نارینه او ښځې خپل نوکان د شرمګاو د تخرګونو ویښتان دا لرې کړي خو که په هره اونۍ کې نه وي نو آخره اندازه چې پیغمبر صلی الله علیه آله وسلم موږ ته ټاکلې هغه څلوېښت ورځې ده چې د څلوېښتو ورځو نه به ده نه زیاتي ضروري مسایل د تخرګونو او شرمګا د ویښتانو لرې کولو دپاره د مویبر په نامه یو قسم کیمیاوي ماده ده ادې استعمال جایز دی او که نه په دې اړه فتایای البلد الحرام ویایی چه هو دا باک نه لری ځکه د دی ویښتانو د لری کولو څخه مقصد د نظافت ساتل دی یعنی د ویښتانو د لری کولو لپاره د اوسنی کمیاوی درملو استعمال دا جایز دی په شرط دو چه جلد او پوستکی ته ضرر ونه لری او د حیض او نفاس په موده کی د نوکانو لنډول او د تخرګونو د شرمګا د ویښتانو خریل دا باک نه لری شبکة الاسلامی مرکز الفتاوا رقم الفتاوا پنځلس نوی او 15 وبالله توفیق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحابه أجمعين